الحمد لله الذي جعل في سير الصالحين عبرة للمعتبرين وذكرى للذاكرين وجعل في الصادقين منهم أسوة وقدوة للمقتدين ذلک الفوز العظیم محترم مؤمنانو مسلمانانو ورونو موږ د بعضې صحابهو مختصر شان سیرت بیانولو نو په تیر درس کې مو د توفیل بن عمر رضی الله تعالی عنه سیرت بیان کړلو او د هغې سره مو بعضې فائدې هم بيانې کړې چې په سيرت کښې پراتې وې. عمر رضی الله تعالی عنه فرمائی، حق علی کل مسلم ان يقبل رأس عبدالله بن حذافة وانا ابدأ بذلک، عمر رضی الله تعالی عنه فرمائی، په هر مسلمان باندې دا لازم دي، چې د عبدالله بن حذافه رضی الله تعالی عنه سر ښکل کی او دا دې زه په باندې اول شروع کوم نو د همدې کیسې اتل او ځوان د صحاباو د ډلې نه او د نبی علی صلوات والسلام د باغ د ګلانو نه هغه ستره هستی ده چې عبد الله بن حذافه سهمی رضی الله تعالی عنه په نوم باندې یادېږي نو په نن درس کې د رب العالمين په مدد سره د دې صحابي لنډ شان سيرت بيانوو. مؤمنانو مسلمانانو وروڼو! د تاريخ ديوسه دا پوره وه چې په همدې صحابي باندې داسې تير شوي وای لکه د دې نه مخکې چې په ميليونونو عربو باندې تير شوي وو بغیر د دې نه چې موږ دې ته د اهمیت په سترګه باندې وګورو او یا یې د چا په زړه کې ور تېر کړو، خو ستر اسلام عبدالله بن حذافه رضي الله تعالی عنه ته دا موقع ورکړه چې د خپل وخت د دنیا ستر سردار سره ملاقات وکړي چې هغه د فارس او د ایران بادشاه دی او بل د روم ستر قیصر په نوم باندې بادشاه دی. او د دې دواړو باچهانو سره یې یوه یوه داسې کیسه شته دی چې تل به یې دنیا یاد ساتي او د تاریخ ژبه به یې روایت کوي. نو د فارس د باچا سره د ده کیسه او ملاقات د هجرت په شپږم کال باندې و، په هغه وخت کې چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم عزم او اراده وکړه، چې د خپلو ملګرو نه د ځنو ملګرو په لاس باندې د عجمو بادشاهانو ته خطونه ولېږي او د اسلام دعوت ورته ورکړي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته د دې مهم عمل اهمیت څرګند و، هغه ورته معلوم و. نو دا استازي او خط وړونکي به زر تر زره داسې لرې ښارونو ته ځي چې د دې نه مخکې به یې تعلق او لیده کاته ورسره نه وي شوي. او داسې ښارونو ته به ځي چې دوی د هغه ښارونو د خلکو په ژبه باندې هم نه پوهیږي او د باچاهانو د مزاجونو نه هم نه دي خبر او د دې سره سره به دوی د باچاهان زر تر زره د خپلو پلرونو د دین عزت او د باچاهې پرېښودلو په طرف باندې دعوت ورته ورکوي او د هغه قوم د دین منلو دعوت به ورته ورکوي چې نږدې ده چې نن او پرون د دې نه بعضې د هغې اتباع او تابعداران شمېرل کېدل او دا سفر چې و دا ډېر خطرناک سفر و، په دې سفر باندې تلونکي مفقود یعنې ورک شوي او راستنېدونکي لکه د نوي مولود او پیدایش داسې شمېرل کېدل. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ملګري راټول کړل او د دوی په وړاندې باندې خطبه وویله او جیګ شولو. د رب العالمین حمد و ثنا او تشهد یې وویلو او ورپسې یې دا وویل، اما بعد، زه غواړم چې د تاسو نه ځنې خلک د عجمو باچاهانو ته واستوم نو تاسو په ما باندې داسې رد مه کوئ لکه څنګه چې بني اسرائیلو چې د عیسی بن مریم رضی الله تعالی عنه غوښتنه رد کړې وه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خپل ملګرو وویل او دا داسې صحابه نه وو داسې او داسې د بني اسرائیلو په شانتي خوی په دې کې نه وو نو صحابه نبی علیه الصلوة والسلام ته وویل، ای د الله رسوله! ته چې د کوم څه اراده لرې، مونږ به د هغې امتثال وکړو، یعنې مونږ به ستا امر ومانو. نو چېرته چې ستا زړه وي هلته مو ولېږه. نبي کریم صلی الله علیه وسلم د خپلو ملګرو نه شپږ تنه د دې لپاره انتخاب کړل چې د عربو او عجمو باچاهانو ته اول خط ورسوي نو د دغه شپږو کسانو نه يو عبدالله بن حذافه رضي الله تعالی عنه وو او دا يې د دې لپاره انتخاب کړو چې د نبي عليه الصلاة والسلام دغه خط به د فارس او د ایران باچا ته رسوي چې د هغې نوم کسرا و عبدالله بن حذافه رضی الله تعالی عنه خپل سورلې مجهزه کړه او برابره یې کړه او د خپلې ښځې او بچي نه یې رخصت واخستو او د خپل مقصد په طرف باندې وخوځېدو او په ډېرو لوړو او اوچتو او په ډېرو جورو په داسې حال کې کوزېدو او پورته کېدو چې د رب العالمین نه بغیر ورسره د بل څه مدد او نصرت نه و تر دې چې د فارس سیمې ته ورسېدو، نو د باچا ته د ورتلو اجازه وغوښتله، نو د باچا د دربار کارکوونکي یې د هغه رسالې او د خط په راوړلو باندې خبر کړل چې ده کوم د نبي علیه الصلوة والسلام خط باچا ته راوړی و، نو په دې وخت کې کسرا امر وکړو چې شاهي دربار دې مزین او ډولي کړی شي او د فارس مشران او مخور خل دې د دې مجلس دپاره راوبلل شي، نو دغه خلق هم حاضر شول، وروسته یې عبدالله بن حذافه رضی الله تعالی عنه ته د داخلېدو اجازت ورکړو. عبدالله بن حذافه رضی الله تعالی عنه د فارس بادشاه ته په داسې حال کې ورغی چې خپل څادر یې په ځان باندې راتاو کړی و او خپله عبه یې په اوږو باندې اچولې وه او د عربو په شان جامې یې کړې وې خو د دې سره سره عبدالله رضی الله تعالی عنه د دنګې غاړې هسکې او اوچتې ونې او د پراخه سینې څښتن و چې د اسلام نور یې په تندي کې برېښېدو او په زړه کې یې د ایمان نور او رڼا بلېوه. عبدالله رضی الله تعالی عنه چې کله کسرا ولیدو، سمدستي یې خپل یو نوکر ته اشاره وکړه چې لیک د ده د لاس نه واخلي. خو عبدالله رضی الله تعالی عنه وویل چې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې امر کړی دی. چې زه دا خط تاته لاس په لاس باندې درکوم، زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امر مخالفت نه شم کولی. کسرا خپلو نوکرانو ته وویل چې پرې یې ږدئ چې ماته را نږدې شي. نو عبدالله بن حذافه رضی الله تعالی عنه کسرا ته ورنږدې شو او لیک یې په خپل لاس باندې ورکړلو. د دې نه پس کسرا یو عرب لیکوال چې د حیرې اوسېدونکی و، حیره په عراق کې یو ځای دی، نو دا یې راوغوښتو او امر یې ورته وکړو چې دغه خط د ده په مخ کې کلاو کړي او خلاص یې کړي او ده ته یې ووایي او په دغه خط او دغه رساله کې داسې مضمون و. چې بسم الله الرحمن الرحیم اول سر کې بسم الله نبی علیه الصلاة والسلام لیکلی و د هغې نه پس بیا دا و چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه د فارس بادشاه کسرا ته سلام علی من اتبع الهدی سلامتیا دی په هغه چا باندې چې د هدایت تابعداري کوي کله چې د ایران باچا دغه لیکنه او خط ولیدو چې دی په دې اندازه باندې لیکلی دی، نو سمدستي په سینه کې د غضب اور لمبې وکړلې، مخ یې سور واوښتو، د غاړې رګونه یې وپړسېدل، ځکه چې نبي علیه الصلوة والسلام د بسم الله نه پس اول په خپل نوم سره شروع کړې وه. نو دغه د ایران باچا د خپل کاتب د لاس نه دغه خط واخستلو مخکې د دې نه چې دغه مشرک اوبیدینه په هغه نور مضمون باندې ځان خبر کړي چې نبی علیه الصلوة والسلام ورته را لیږلی دی نو دا خط یې ټوټه ټوټه کړلو او دا نارې یې وهلې ایا دې ما ته داسې خط لیکي سره د دې نه چې دی زما غلام دی. بیا وروسته د دې نه پس امر وکړو چې عبدالله بن حذافه رضی الله تعالی عنه د دې مجلس نه وباسي، هغه د دې مجلس نه وویستل شو. عبدالله رضی الله تعالی عنه په داسې حال کې د کسرا د مجلس نه راووتو چې په دې نه پوهېدو چې رب العالمین به څه پېښوي. آیا وژني به یې او که یا به یې آزاد خوشې کوي؟ خو سمدستي یې د خپل ځان سره داسې وویل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خط ور رسولو نه وروسته مې په رب العالمین قسم وي چې که هیڅ پروا او هیڅ غم وي نو هر څه چې را پېښېږي منظور مې دي. بیا د دې نه پس په خپله سورلۍ باندې سور شولو او روان شو. خو کله چې د ایران د باچا نه دغه قهر او غوسه چې د هغه ختمه شوه نو واپس یې امر وکړو چې عبدالله رضی الله تعالی عنه ورته راولي خو هغه موجود نه وو خلکو ولټاوه خو هیڅ نښه نښانه یې ونه موندله په لاره د جزیرة العرب پورې ورپسې لاړل خو دی مخکې خپل هدف ته رسیدلی وو. عبدالله رضی الله تعالی عنه چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغلو د کسرا کړه وړه او د لیک ټوټې کول یې ورته بیان کړل نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین زیات نور څه ونه ویل او دا یې ویل چې یا الله د د باچاهي ټوټه ټوټه کړې بیا د دې نه پس کسرا د یمن والي ته ولیکل چې هغه کس چې په حجاز کې راڅرګند شوی دی هغه ته دوه تکړه خلک ولیږه او امر ورته وکړه چې ماته یې راولي. بازان چې د یمن والي و خپل دوه تکړه ملګري رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ولیږل. او دې د ځان سره د والي خط رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ور وړلو او په هغې کې امر شوی وو چې د همدې دواړو کسانو سره بغیر د تاخیر او د وروسته والي نه د کیسرا په دربار کې حاضر شي او د هغه خلکو نه یې غوښتنه وکړه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احوال هم واخلي او د ده په باره کې پوره معلومات وکړي او د ځان سره هغه معلومات د ده په حضور کې وړاندې کړي چې دوی کوم تر لاسه کړي وي یعنی دغه دوه کسان دا کار هم وکړي چې د نبی علیه الصلاة والسلام په باره کې نور معلومات راجمع کړي او کسرا ته یې راوړي نو دغه دوه کسان په تېز سفر باندې ووتل تر دې چې طائف ته ورسېدل، هلته یې د قریشو تجاران وموندل، دوی د، نبي علیه الصلوة والسلام، په باره کې د هغې نه پوښتنه وکړه، نو هغې ورته ویل چې هغه په یثرب کې دی. نو د دې نه وروسته تجاران مکې ته په داسې حال کې راستانه شول چې ډېر خوشحاله او زېري وړونکي وو. دوی قریشو ته مبارکي ورکوله او دا یې ورته ویل چې سترګې مو یخې شه، کسرا په محمد صلی الله علیه وسلم باندې تعرض کړی دی، تاسو به یې د هغه د شر نه خلاص شئ. نو د بازان دوه استازي او خط وړونکي د مدینې په طرف باندې لاړل، کلا چې هلته ورسېدل نو د نبي علیه السلام سره یې لیده او کاته وکړل. د بازان لیک یې ورکړلو او ورته یې وویل، د باچاهانو باچا کسرا زموږ باچا بازان ته لیکلي چې تا ته داسې څوک راولېږي چې تا راولي، موږ تا ته راغلي یو چې ته زموږ سره لاړ شې، که دې زموږ خبره ومنله، موږ به ستا په باره کې کسرا ته داسې څه ووایو چې ستا به پکې ګټه وي او ته به د هغه د شر نه محفوظ شې. او که چرته زمونږ د خبرې د منلو نه دې ډټه وکړله او د هغې نه دې انکار وکړو نو بیا خو تا ته د ده زور او قوت معلوم دې ستا او ستا د قوم د هلاکولو په باره کې نو د دې خبرو نه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم وخندل او ورته یې وویل چې تاسو نن ورځ خپلو ځایونو ته لاړ شئ او سبا بیا دواړه راشئ. سبا چې کله دوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلل او ورته یې وویل، ایا تا ځان د دې لپاره تیار کړی دی چې ته زموږ سره کسرا ته لاړ شې؟ نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل، نور به د همیشه لپاره د کسرا سره مخامخ نه شئ تاسو کسرا خو رب العالمین ووژلو. او د ده زوی شرویه یې په فلاني شپه او په فلاني میاشت کې ورباندې مسلط کړو، یعنې خپل زوی یې راولګېدلو او کسرا یې مردار کړو او ختم یې کړو، نو دې کسانو په ځیر ځیر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکتل او په مخونو کې یې وېره معلومه شوه، بیا یې دا وویل چې ته پوهېږې چې ته څه وایې؟ آیا موږ دا خبر اباځان ته ولیکو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل، هو! او دا هم ورته ولیکئ چې زما دین به تر هغه ځایه ورسېږي چې تر کوم ځایه پورې د کیسرا پاچاهي رسېدلې وه، نو ته که چېرته اسلام ومنې، ستا تر لاس لاندې چې څومره ځمکه ده، هغه به ټوله درکړم او تا به د خپل قوم واکمن او امیر وټاکم. نو هغه دوه کسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رخصت شول، بازان ته راغلل او خبر یې ورته راوړو، ده وویل، بازان! که چیرته خبره داسې وي لکه محمد صلی الله علیه وسلم چې ویلې دي، نو بیا خو رښتینې نبي دی او که همداسې نه وي، نو بیا به زه فکر او سوچ پکې وکړم. بیا د دې نه وروسته ډېر وخت لا نه وو تېر شوی چې بازان ته د شرویه لیک راغللو او په هغې کې وو، اما بعد، ما کسرا ووژلو او صرف مې د خپل قوم د بدل اخستلو په نیت ووژلو، ځکه چې ده د قوم د اشرافو او مشرانو وژل، د دوی ښځې یې بندي کول او د دوی مالونه لوټ کول یې روا ګڼلي وو. او که چېرته زما دا ليک درشي نو ستا په وړاندې چې هر څوک دي د هغو نه زما دپاره بيعت واخله يعني تا سره چې څومره کسان دي د هغوی نه زما دپاره بيعت واخله. بازان چې کله د شرويا ليک ولوستلو سمدستي يې يو طرف ته وغورځولو او په اسلام کې د داخلېدو اعلان يې وکړو او په يمن کې دده سره چې څومره فارسيان موجود وو هغوی هم اسلام ومانه نو دا د عبدالله بن حذافه رضی الله تعالی عنه هغه کیسه وه چې د فارس د باچا سره یې لیده کاته شوي وو او د ده هغه کیسه بیا چې د روم د باچا قیصر سره یې لیده کاته شوي وو هغه کومه ده نو هغه دا چې د عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت په موده کې وه او د ده دا کیسه د ډېرو جالبو کیسو نه یوه کیسه ده. د هجرت په نولسم کال باندې عمر رضی الله تعالی عنه یو لښکر د رومیانو سره د جګړې او جنګ د پاره ولېږلو چې په هغې کې عبدالله بن حذافه رضی الله تعالی عنه هم موجود وو. د رومیانو ستر باچا ته د اسلامي مجاهدینو هغه خبرونه رسېدلي وو چې د دوی عقیدې څومره محکمې او ایمان څومره راسخ او مضبوط دی. او ځان د رب العالمين او د رسول الله صلی الله عليه وسلم په لاره کې څومره کامياب بولي نو د دې وجې نه هغه خپلو کسانو ته دا امر کړی و چې که چېرته مو د مسلمانانو نه یو کس ونیولو او بندي مو کړو نو ګورئ چې هغه ونه وژنئ او ماته یې ژوندی راولئ نو د رب العالمين همدا رضا وه چې عبدالله بن حذافه رضي الله تعالی عنه د روميانو په لاس کې اسير شولو او بندي شو نو دې هم خپل بادشاه ته ور وړاندې کړلو او ورته يې وويل دا د محمد صلی الله عليه وسلم د هغه ملګرو نه دی چې د ده دین ته ډېر نژدې دی او مونږ اسیر کړو او تا ته مو راوستلو. نو د روم باچا قیصر عبدالله رضی الله تعالی عنه ته ډېر په اوږد نظر سره وکتل او ډېر په ځیرتیا سره یې ورته وکتل. بیا یې د هغې نه پس ورته وویل، زه تا ته یو کار وړاندې کوم. عبدالله رضی الله تعالی عنه ورته وویل، چې هغه څنګه؟ باچا ورته وویل، چې زه تا ته دا خبره کوم، چې ته نصراني شه. که چېرته دې دا کار وکړو نو ستا لاره به خوشې شي او قدر به دې وکړم. عبدالله بن حذافه رضي الله تعالی عنه په ډېرې بدبينې او بدنيتې سره ورته وويل، افسوس! ماته زر ځله مرګ تر هغه څه غوره دی کوم شي ته مې چې ته دعوت کوې. بادشاه ورته بیا وویل چې ته راته یو ځیرک او پوه شخص معلومیږې، که دې زما غوښتنه ومنله په خپل واک او باچاهۍ کې به دې شریک کړم او خپله باچاهي به درسره تقسیم کړم. عبدالله په ولچکو او زولنو کې بند اسیر وخندل او په داسې حال کې ورته جواب ورکړو چې د ده د زولنو د شړنګار په وجه باندې ویده زړونه ویښیدل او ورته یې وویل چې په رب العالمین مې دې قسم وي چې ستا هر څه او هغه څه چې عرب یې څښتنان او مالکان دي دا ټول ما ته راکوې د دې په بدله کې چې زه د محمد صلی الله علیه وسلم دین د سترګو د رپ عمره پرېږدم نو بیا هم زه دې ته نه یم تیار باچا ورته وویل چې ته دې ته نه یې تیار نو بیا خو دې وژنم عبدالله رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې ته او ستا زړه یعنی هغه څه وکړه چې ستا څه خوښه وي بیا د دې نه پس بادشاه امر وکړو چې دې پانسی کړئ او په دادی وخیجوئ بادشاه خپل وشتونکو ته په رومې جبه کې وویل چې لاسونه یې وولئ او په دې وخت کې بیا ورته بادشاه یو ځل د نصرانیت دعوت ورکړو خو هغه انکار وکړو بادشاه بیا وویل چې اوس یې پښې وولئ په دې وخت کې بیا یې د نصرانیت دعوت ورکړو، خو عبدالله رضی الله تعالی عنه ونه منلو او انکار یې ترېنه وکړو. نو په دې وخت کې یو نوکر ته د باچا امر وکړو چې لاس ترېنه واخلئ او نور یې مه ولئ او امر یې ورته وکړو چې د دار او د پانسۍ د لرګي نه یې لاندې راکوز کړي. او د دې نه پسې یوه لویه او غټه کټوې راوغوښتله، غوړي یې پکې واچول، په اور باندې یې کېښودله او دا غوړي یې جوش کړل. بیا یې د هغې نه پس د مسلمانانو د ډلې نه یو دوه بندیان راوغوښتل او امر یې وکړلو چې یو تن د دې نه ورواچوئ دې غوړو ته. نو د هغه مسلمانانو نه یو مسلمان یې دې غوړو ته ور واچولو، نو د غورځېدو سره په غوړو کې د هغه غوښې خوړینې شولې او هډوکي یې ښکاره شول او خالي شول. بیا د هغې نه پس عبدالله بن حذافه رضی الله تعالی عنه ته وکتل او د نصرانیت دعوت یې ورته ورکړو، خو عبدالله رضی الله تعالی عنه د مخکې جوابونو نه دا ځل یې ډېر په کلکه باندې انکار وکړو. کله چې باچا د عبدالله بن حذافه رضی الله تعالی عنه نه نا امیده شو، نو امر یې وکړو چې دی هم د خپل ملګري په شان په کټوې کې ور واچوئ. دغه کافرانو کله چې عبدالله رضی الله تعالی عنه روان کړو، د ده د سترګو نه اوښکې راغلې او په ژړا شو. د قیصر او د باچا نوکرانو خپل باچا ته وویل چې دی خو ژاړي. د باچا دا ګومان شو چې کېدای شي دی یریدلی وي نو ورته یې وویل چې بیرته یې راوله. کله یې چې د ده مخې ته ودرولو نو بیا یې ورته د تیر ځل په شان ته دعوت ورکړو د نصرانیت. خو عبدالله رضی الله تعالی عنه ترنه بیا انکار وکړلو. باچا ورته وویل چې هلاک شې نو بیا ولې ژاړې؟ عبدالله رضی الله تعالی عنه وویل چې دا خبره مې ژړوي چې په زړه کې مې راوګرځېدل چې زه به اوس په همدې کټوې او په دې ګرمو غوړو کې لوېږم، زما نفس به پرواز وکړي او زه به مړ شم، خو یقینا زما سره دا شوق دی او زه دا غواړم. چې زما د بدن او د جسم د وېښتانو په اندازه او شمېر باندې زما روحونه وای او زما ساګانې وای او هر يو په همدې کټوې کې د رب العالمين په لاره کې لوېدلی وای. څومره کلک ايمان دا د نبي عليه السلام په مدرسه کې روزل شوی شاګرد دا هېڅکله د کافر غلامي نه خوښوي. دا هیڅکله د کفارو لاندې د غلامې ژوند او زندګی تیرول نه خوښوی، دا غیرت مند خلک وو، دا عزت مند خلک وو، دوی غیرت خوښولو او دوی عزت خوښولو، ځکه خو رب العالمین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری وګرځول. بیا د دې نه پس سرکشه بادشاه وویل، ایا دا دې نه ده خوښه چې ته زما سر ښکل کړې او زه دې لاره خوشې کړم؟ عبدالله رضی الله تعالی عنه ورته وویل، د مسلمانانو د نورو اسیرانو او بندیانو لاره هم راسره خوشې که. باچا وویل چې سیده د ټولو مسلمانانو اسیرانو او بندیانو لاره به درسره خوشې کړم. عبدالله رضی الله تعالی عنه وویل چې ما د خپل ځان سره وویل، د رب العالمین د یو دښمن سر به ښکل کړم، زما او د ټولو اسیرانو مسلمانانو لاره به خلاصه کړم او په دې کې ماته هیڅ مسوولیت نه راجع کیږي. وروسته ور نژدې شوم او سر مې ورته ښکل کړو. د روم باچا امر وکړو چې د مسلمانانو ټول اسیران او بندیان ورته را غونډ کړئ او ده ته یې په لاس باندې ورکړئ، هغوی هم دغسې وکړل. عبدالله بن حذافه رضی الله تعالی عنه عمر رضی الله تعالی عنه ته راغلو. او دا مخکینی ټول جریان نه یې خبر کړو، عمر رضی الله تعالی عنه ډیر په دې باندې خوشحاله شو، کله یې چې بندیان او اسیران ولیدل نو عمر رضی الله تعالی عنه وویل، حق علی کل مسلم ان یقبل رأس عبدالله بن حذافة وانا ابدأ بذلک، په هر مسلمان باندې دا لازمه ده چې د عبدالله بن حذافه رضی الله تعالی عنه سر ښکل کړي او زه پې باندې اول شروع کوم نو ودرېدو او د عبدالله رضی الله تعالی عنه سر یې ښکل کړلو مؤمنانو مسلمانانو ورونو که څوک د عبدالله بن حذافه رضی الله تعالی عنه تفصیلی معلومات حاصلول غواړي نو هغه دې دا کتابونه وګوري الاصابه فی تمیز صحابه د ابن حجر رحمه الله دویم جلد تهذیب التهذیب پنځم جلد او تاریخ اسلام د ذهبي رحمه الله دویم جلد او داسې نور کتابونه د سیرت نو داو د عبدالله بن حذافه رضی الله تعالی عنه لنډ او مختصر شان سیرت رب العالمین دې مونږ او تاسې کې د دې صحابه په شانتې غیرت پیدا کړي رب العالمین دې زمونږ او تاسې ایمانونه او زمونږ او تاسې جذبې مضبوطې او کلکې کړي رب العالمین دې مونږ او تاسې د ذلت او د بزدلې نه وساتي اوس راځو دې ته چې بعضې هغه فواید او هغه درسونه چې مونږ او تاسې ته د عبدالله بن حذافه په سیرت کې پراته دي هغه بیان کړو. اوله فایده او اول درس دا چې د یو قوم یا د یوې ډلې مشرانو ته په اسلام کې داخلېدو دپاره او د اسلامي قانون او نظام نه د دفاع کولو لپاره ملګري لېږل، لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالله بن حذافه او داسې نور صحابه لېږلي وو. دویم درس او دویمه فایده، کله چې امیر یو مجاهد کوم ځای ته لېږي، ولو که هغه ځای په ظاهره کې سخت وي، نو مجاهد ته پکار دي چې د خپل امیر اطاعت وکړي او خبره یې ومني او داسې اطاعت یې وکړي لکه څنګه چې عبدالله بن حذافه رضی الله تعالی عنه وکړو. درېمه فائده او درېم درس، کله چې يو امير په مجاهدينو باندې يو کار کول غواړي نو داسې نه دي کول پکار چې سيده ورته امر وکړي بلکې اول يې ذهن سازي وشي او نصيحت ورته وکړې شي دې لپاره چې کوم کار ته امير اراده کړې وي هغه کار مجاهدين په اخلاص سره وکړي. او داسې تیار شي چې په هغه کار کولو کې بیا د مرګ پروا هم نه لري، لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کافرانو باچاهانو ته د خطونو لېږلو اراده وکړه نو اول یې مجاهدینو ته نصیحت وکړو. څلورم درس او څلورمه فائده، د مسلمانانو سفیر او استازی به د معلوم وخت او د معلوم کار لپاره کافرانو ته لېږل کېږي، او دا کار به نورو مسلمانانو ته ښکاره وي چې دې لپاره د مسلمانانو استازی او سفیر لېږل شوی دی، لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اول مسلمانانو ته وویل چې زه دا کار کوم او بیا یې بعضې صحابه ولېږل، چې د هغې وخت او کار دواړه معلوم وو. خو اوس د طالبانو سفیر او استازي ته وګورئ چې نه یې کار معلوم دی او نه یې وخت معلوم دی او دوی چې هر سفر کوي او هره خبره کوي د کافرانو سره نو د اسلام او مسلمانانو په خلاف باندې وي نو لهذا دا سفیر نه بلکې سفیه او بې وقوف دی. پنځم درس او پنځمه فائده هغه دا چې د مسلمانانو سفیر او استازی چې ځي نو هغه به د مسلمانانو د امیر په امر باندې ځي لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو امیر وو او عبدالله بن حذافه رضی الله تعالی عنه او داسې نورو صحابه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړو او د هغه په امر باندې لاړل نو اوس د طالبانو سفیر د چا په امر ځي؟ د دوی خو امیر نشته، ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته د ټولو مسلمانانو امیر به خلیفه وي، هغه خلیفه چې د هغې یو اتفاقي شرط د هغه قریشیت دی، لکه نبي علیه السلام فرمایي په حدیث د بخاري او مسلم کې، كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وانه لا نبي بعد وسيكون خلفاء فيكثرون قالوا فما تأمرنا قال فوه ببيعة الأول فالأول أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم په دې حدیث کې نبي علیه الصلوة والسلام فرمایي چې د بني اسرائیلو مشري او رهبري به چې وه هغه انبیاوو کوله، کله به چې یو نبي وفات شو رب العالمین به بل راولېږلو، خو یقینا زما نه پس نبي نشته دی، بلکې زما نه پس به خلفاء راځي او دا به ډېر شي، بیا ترې صحابو تپوس وکړو چې ای د الله رسوله! کله چې خلفاء ډېر شي مونږ ته په دې وخت کې ته په څه باندې امر کوې؟ نبي علیه الصلوة والسلام ورته وفرمایل، چې اول مو د کوم خلیفه سره بیعت کړی وي په هغې باندې پوره والی وکړئ او په هغې باندې کلک ودرېږئ تاسو هغې ته خپل حق ورکوئ او رب العالمین به ستاسو په حق کې د هغې نه تپوس کوي نو طالبانو د کوم خلیفه سره بیعت کړی دی طالبان د کوم خلیفه لاندې وخت او زندگی تیروي که دغه طالبان وي چې زموږ مشر هیبت الله دی نو اول خو دا پته نشته چې هغه مړ دی که ژوندی او بله دا چې هغه خو شرعي خلیفه نه دی. شپږم درس او شپږمه فایده هغه دا چې د مسلمانانو سفیر چې کله د کافرو ځای ته ورسېږي نو هلته به هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امر کلک پابند وي او د نبی علیه الصلاة والسلام د امر خلاف به نه کوي لکه څنګه چې عبدالله بن حذافه رضی الله تعالی عنه وکړل چې د فارس بادشاه خپل نوکرانو ته وویل چې د دې سړي نه خط راواخلئ، نو عبدالله رضي الله تعالی عنه ورته وویل، چې دا خط به زه تا ته لاس په لاس درکړم، ځکه چې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دغه شانتې امر کړی دی. نو اوس راشئ د طالبانو مشرانو او استازي وګورئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم امر دا دی، چې پردو ښځو ته مه ګورئ، خو د طالبانو مشران ورسره په مېزونو باندې ډوډۍ ګانې خوري. د رسول الله صلی الله علیه وسلم امر دا دی چې پردو ښځو ته مه ګورئ، خو د طالبانو مشران د کافرانو د بربنډو بې حیا او فاحشو زنانو او ښځو سره تصویران وباسي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم امر دا دی چې مسلمانانو ته ضرر او تکلیف مه رسوئ، د مسلمانانو د حیا خیال وساتئ، مسلمانان کافرانو ته مه حواله کوئ. خو د طالبانو مشرانو په قطر وغیره کې د مسلمان په وژنې، د مسلمان په بې حیا کولو او د مسلمان په قتلولو او زندانونو ته په اچولو باندې او داسې نورو تکلیفونو باندې د هغوی سره وعدې کړې دي. اوومه فایده او اووم درس چې موږ ته په دې سیرت کې پروت دی هغه دا چې د مسلمانانو سفیر او استازی به د کافرانو مخامخ خپل دریځ او طبیعت څه ښکاره کوي لکه څنګه چې عبدالله بن حذافه رضی الله تعالی عنه وکړل. خو اوس د طالبانو مشرانو او سفیرانو ته وګورئ چې د کافرانو سره په ډکه خوله باندې خنداګانې کوي او خیټې ورسره جنګوي او داسې مجلسونه ورسره کوي لکه ښځې چې د خپل خاوند سره کوي ای مسلمانانو تاسو اوس سوچ وکړئ چې دا اوس مشران او سفیران دي که د کافرانو غلامان او فاسقان دي. اتمه فائده او اتم درس چې په دې سیرت کې زمونږ او ستاسې دپاره پروت دی هغه دا چې کله د فارس او ایران بادشاه د عبدالله بن حذافه رضی الله تعالی عنه پر راتګ باندې خبر شو نو خپل دربار ته مخور او شهرت لرونکي خلک راغونډ کړل دا د کافرانو صفت دی چې دوی د عام خلکو د دوکه کولو لپاره کوي نو اوس دغه صفت په طالبانو کې په مکملې طریقې سره موجود دی کله وایي چې سپین ږیري او ملکان راغلل نو موږ دا کار وکړو او کله وایي چې سپین ږیري او ملکان راغلل نو موږ دا کار پرېښودلو او داسې نور نه هم درس او نه هم فایده چې په دې سیرت کې زموږ او ستاسې لپاره پراته ده هغه دا چې د باطل پرسته او بې دینه انسان یو صفت دا دی چې په هغې کې ضد او حسد زیات وي او د حق معلومولو سوچ او فکر نه کوي لکه څنګه چې د ایران باچا کسرا ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم خط راغلو او د خط په اول کې د محمد صلی الله علیه وسلم نوم ولیدو نو په ضد او حسد کې راغلو او خط یې ونه کتو او ټوټه ټوټه یې کړو اوس طالبان هم دغه خبره کوي چې تاسو د اسلامي خلافت بیانونه، نظمونه او ویډیوګانې مه ګورئ، دا د دوی ضد او حسد دی، ځکه چې انسان کله د حق په لټنه کې وي نو هغه موافق او مخالف دواړه ګوري، دې لپاره چې حق ورته معلوم شي، خو په طالبانو کې د کافرانو او مشرکانو صفات موجود دي، د حق معلومېدو غم او فکر ورسره نشته. لسم درس او لسمه فائده چې مونږ ته په دې سیرت کې پراته ده هغه دا چې کافرانو ته بد دعا او خیرا کول جائز دي لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کسرا بادشاه ته وکړه چې الله دې د ده بادشاهي ټوټه ټوټه کړي یولسم درس او یولسمه فائده هغه دا چې د کافرانو په دمکې او اخطار باندې نه دوکه کېدل او د کافرانو د دمکې نه نه یرېدل لکه څنګه چې د ایران باچا د یمن د والي بازان په واسطه باندې نبي صلی الله علیه وسلم ته اخطار او دمکي ورکړه کله چې نبي علیه الصلوة والسلام دغه اخطار وکتو او وایې ورېدو نو په خندا شو خو اوس داسې مسلمانان شته چې کافران او مرتدین د زندان دمکی او اخطار ورکړی نو په هغه باندی یره غالبه شی حال دا چی نبوی طریقه دا ده چی سړی ورته وخاندی او خپل ځان نور هم په ایمان او اسلام باندی کلک کړی او دمکی او اخطار ورکول مسلمانانو ته دا د دشمن د دشمنی د لارو نه یوه لاره ده خو ډیر په دی کی پاتی راشی او د حق نه واوړی. دولسم درس او دولسمه فائده چې په دې سیرت کې زمونږ او ستاسې دپاره پراته ده هغه دا چې مسلمانانو ته پکار دي چې ویښه او بیداره زندګي وکړي او د غفلت نه ځانونه وساتي ځکه چې د مسلمانانو د دشمنانو د دشمنې بله لاره دا ده چې د مسلمانانو د حالاتو او د ژوند نه ځان خبر کړي او کمزورې ځای وګوري بیا په هغې باندې اقدام وکړي لکه څنګه چې د ایران باچا د یمن والي ته دا هم ویلي وو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه د حالاتو معلومات وکړي خو اوس چې موږ د مسلمانانو ژوند او زندگی وګورو نو ټوله د غفلت نه ډکه ده او صرف دا غم دی ورسره چې دنیا څنګه وګټم څنګه یې مصرف کړم او څنګه یې وخورم خو د اسلامي قانون او نظام غم ورسره نشته او نه د کافرانو د دشمنۍ په سوچ کې دي افسوس او بیا افسوس او ډیر افسوس د دې مسلمانانو په اسلام او په حال باندې. دیارلسم درس او دیارلسمه فایده چې په دې سیرت کې زمونږ او ستاسې دپاره پراته ده هغه دا چې مؤمنانو مسلمانانو ته پکار دي چې د کافرانو په باره کې دومره سخت شي چې د کافرانو د مشرانو په زړونو کې د مسلمانانو نه یره پیدا شي لکه څنګه چې د روم د باچا په زړه کې یره پیدا شوې وه. نو اوس راشئ د طالبانو په شمول نورتښ په نامه جهادي تنظیمونو او ډلو ته چې اسلام او مسلمانان یې وشرمول او کافران ترې د سترګې د رپ عمرم نه یارېږي خو بیا راشئ د اسلامي خلافت مجاهدین وګورئ چې د ټولې دنیا کافران ترې نه څومره سخت تنګ دي او څومره سخت ترې نه یارېږي ولله الحمد علی ذلک څوارلسم درس او څوارلسمه فایده چې زمونږ او ستاسې دپاره په دې سیرت کې پراته ده هغه دا چې د کافرانو د دښمنۍ بله لاره هغه دا ده چې مسلمانانو ته مال، دولت او دنیاوي سامان مخکې کوي، خو د مؤمن مسلمان عقیده او سوچ به دا وي چې د عبدالله بن حذافه رضی الله تعالی عنه په شان جواب ورکړي، نو اوس طالبانو ته راشئ او د دوی حال وګورئ چې خپله هم د دنیا او د امریکایي ډالرو دپاره کافران شول او د مسلمانانو سره یې دوستي په دښمنۍ او د کافرانو سره یې دښمني په دوستۍ باندې بدله کړه. اې د افغانستان مومنانو مسلمانانو زمونږ هر یو افغانې خو به د غیرت په مثال کې پیش کېدو د اوس په تاسو باندې څه وشول د څومره بې غیرتي در باندې غالبه شوه او د څومره بې غیرته شولې د راشنو د خوراکونو لپاره مو اسلام پرېښودو د خوراکونو د راشنو په وجه باندې د کافرانو ملګري او دوستان شوي دغه غوړو او وړو د پاره مو اسلام پرې خودلو دغه غوړو او وړو ورکولو باندې کافرانو ته سلامونه کوي ولا سونه ورته جګوي افسوس ستاسو په حال باندې اے مسلمانانو بیرته د خپل پلار نیکه توري راواخلئ او هغه د خپل پلارانو او نیکونو غیرت مشرموي او هغه د خپل پلارانو او نیکونو تاریخ مشرموي تاسو خو د خپل پلارانو او نیکونو په تاریخ باندې خاورې واړولې هغوی د کافرانو غلامي نه کوله تاسو یې کوئ هغوی به د کافرانو دغه خوراکونه نه اخستل په سوالونو باندې بلکې د مټ په زور باندې به ترې اخستل د ایمان او د اسلام په زور به ترې اخستل او د جهاد په زور به ترې اخستل تاسو باندې څه وشول تاسو د خپل پلار او نیکه تاریخ پرې خو دو آیا تاسو ته دغه د ذلت ژوند او زندگی خوند درکوي نو موږ تاسو ته پکار دي چې د خپل سرونه په خپل ګریوانونو کې ښکته کو او سوچ وکړو چې په کومه لار باندې روان یو او زموږ لار کومه ده پنځلسم درس او پنځلسمه فائده چې موږ ته په دې سیرت کې پراته ده هغه دا چې موږ او تاسو په دې سیرت کې دا واورېدل چې عبدالله رضی الله تعالی عنه یې اول پانسې ته وخېجولو او د پانسې په لرګي باندې یې ودرولو خو هلته ورته مرګ نه و لیکل شوی د هغې نه بیا راکوز کړلو دی غوړو ته راوستلو تر دې چې د غوړو ته خطا کېدو امر هم ورته وشو چې دا غوړو ته واچوئ خو په هغې کې هم رب العالمین مرګ نه و لیکلی، رب العالمین ورته ازادي لیکلې وه، نو د دې نه معلومېږي مؤمنانو مسلمانانو چې مونږ او تاسې دا کلکه او مضبوطه عقیده وساتو چې زمونږ او ستاسې مرګ او زمونږ او ستاسې ساه د دې رب العالمین په لاس کې ده، که چېرته د ټولې دنیا کافران او مسلمانان، پېریان او انسانان، نارینه او زنانه، وړوکي او ستر راټول شي او ما او تا مړ کول غواړي او د رب العالمین نه وي خوښه نو ما او تا نه شي مړه کولی. او که چېرته د دنیا ټول کافران او مسلمانان راټول شي، نر او ښځې او پېریان او انسانان راټول شي، او ما او تا ته ژوند او زندګي راکول غواړي او رب العالمين نه وي خوښه نو ما او تا ته ژوند او زندګي نه شي راکولای نو په دې باندې کلکه عقيده ساتل پکار دي چې انسان به مري خو په هغه وخت او په هغه نيټه چې رب العالمين ورته ليکلي وي په جهاد کې مرګونه نشته د کافرانو په لاس کې زموږ مرګ نشته مګر هغه چې رب العالمين ليکلی وي. نو مؤمنانو مسلمانانو د مرګ د وجې نه جهاد نه دي پرېښودل پکار، د مرګ د وجې نه د اسلامي قانون او نظام نه دفاع پرېښودل نه دي پکار، هر مؤمن ته پکار دي چې د مرګ نه ونه یارېږي، مرګ خو هسې هم په انسان باندې راځي، انسان خو هسې هم مړ کېږي، نو موږ او تاسو ته پکار دي چې په دې باندې کلکه او مضبوطه عقیده وساتو چې زموږ او ستاسې مرګونه د رب العالمین په لاس کې دي او په جهادونو کې مرګونه نشته، په جنګونو کې مرګونه نشته. شپاړسم درس او شپاړسمه فائده هغه دا چې هر مسلمان ته پکار دې چې هغه صرف د خپلو بچو د خپل ځان غم ونه کې بلکې د هر مؤمن مسلمان غم ورسره وي د هر مؤمن مسلمان په در باندې ودردېږي د هر مؤمن مسلمان په خوشحالي باندې خوشحاله شي لکه څنګه چې عبدالله بن حذافه رضی الله تعالی عنه وکړل کله چې د روم پاچا ورته وویل چې ته زما سر ښکل که زه به تا له لاره خوشې کړم او ازاد به دې کړم نو هغه ورته وویل چې ما سره دغه ټول مسلمانان که خوشې کوې زه دا کار کوم نو بیا باچا هم دغه شانتې وکړل او عبدالله بن حذافه رضی الله تعالی عنه په وجه باندې دغه ټول مسلمانان اسیران ازاد کړې شول اوولسم درس او اوولسمه فائده هغه دا چې هر مؤمن مسلمان ته پکار دي چې غیرت وکړي او د بې غیرتۍ نه ځان وساتي، هر مؤمن مسلمان ته پکار دي چې په ځان کې ایماني او اسلامي غیرت پیدا کړي او بزدلي او بې غیرتي د خپل نفس او د خپل وجود نه وباسي. او د رب العالمين په تقدير باندې خپل ايمان کلک او مضبوط کړي نو دا انسان به د نورو مسلمانانو دپاره فايده من وګرځي، د ده په وجه به رب العالمين نورو مسلمانانو ته فايده ورکړي، لکه څنګه چې عبدالله بن حذافه رضي الله تعالی عنه په باره کې بادشاه د امر وکړو چې دا قتل کړئ او ويې وژنئ، د پانڅې نه راښکته کړی شو، د هغه د ګرمو غوړو نه رب العالمین وساتلو مرګ یې ورته نه و لیکلی، خو ده بیا خپل غیرت او د خپل ایماني جذبې نه کار واخستو او د رب العالمین په تقدیر باندې یې دومره کلک او مضبوط ایمان درلودو چې عبدالله بن حذافه خوشې کېدل د دې ټولو بندیانو مؤمنانو مسلمانانو لپاره د خوشې کېدو د ازادېدو سبب وګرځېدو. مومنانو مسلمانانو وروڼو رب العالمین دې په موږ او تاسې کې د عبدالله بن حذافه رضی الله تعالی عنه په شان غیرت پیدا کړي رب العالمین دې زموږ او تاسې ایمانونه او زړونه او نفسونه د عبد الله بن حذافه رضی الله تعالی عنه په شان کلک او مضبوط کړي رب العالمین دې زموږ او تاسې په زړونو کې د ایمان او د اسلام سره مینه محبت د سکلک او مضبوط پیدا کی لکه څنګه چې د عبد الله بن حذافه رضی الله تعالی عنه په زړه کې وو رب العالمين دې زمونږ او ستاسې په وجه باندې مسلمانانو ته داسې فائده ورسوي لکه څرنګه چې د عبدالله بن حذافه رضي الله تعالی عنه په وجه باندې ورسېده. رب العالمين دې زمونږ او ستاسې په وينو باندې او زمونږ او ستاسو په سرونو باندې او زمونږ او ستاسې په کوششونو باندې داسې زندانيان او داسې بنديان ازاد کړي لکه څرنګه چې عبدالله بن حذافه رضي الله تعالی عنه په وجه باندې ازاد کړې شول.